او اے نبی صلی الله علیه وسلم یاد ساته هغه وعده کوم چې مونږه د ټولو پیغمبرانو نه اغستلی دا ستانه هم او د نوح علی السلام او د ابراهیم علی السلام او د موسی علی السلام او د عیسی زوی د مریم علی السلام نه هم د ټولو نه مونږه په خوا دا غستلی دا